مونږ د موسی علی السلام مور ته اشاره وکړه چې دلا ته ورکړه بیا چې کله ستا سره د دې د مرګ خطر شي نو دې په دریاب کې واچوا او سیرا او غم مکوا مونږ به دې تعالی واپس راولو او دې با په پیغمبرانو کې شامل کړو هلته د موسی علی السلام د مور زړه بے قرار وو نږدې وا چې داغه رازي ښکارا کړي وي کومګه داغه زړه نوې مضبوط کړي د پاره د دې چې هغه زمون په واده باندې په ایمان راوړونکو کې شامل شي وقالت لاخته قصيه هغه د ماشوم خور ته وویل ته په دې پسې رست رست ځه نو هغه د لرینا هغه ته په داسې طریقه قتل چې دشمنانو ته هیڅ پته ونه لګیدله او مونږ په ماشوم باندې د اول نه د تیور کونکو خزو سینې حرام کړی وي چې دا حالت ولیدو نو هغه جنې هغه ته وویل آیا زه درته یو داسې کور وخیم یو ورځ هغه خار ته په داسې وخت کې ورننوتو چې د خار خلک په غفلت کې وو هلته هغه ولیدل چې دوه سړي جنگ کوي یو د هغه د خپل قوم سړی وو او بل د هغه د دشمن قوم سره تعلق لرلو نو کوم سړی چې د هغه د قوم وو هغه د دشمن د قوم د سړی خلاف داغه نه امداد غوښتو موسی علی السلام هغه له یو سوک ورکړو او داغه کاری تمام کړو نجوت من القوم الظالمين لک سات پس په دې دوانو خزو کې یو خزا ډېر په حیا سره د دخواله راغله او وی ویل زما پلار تا غواړي چې هغه درلا زمونږ د سارو او بو کولو بدله درکړي د هغه پلار موسی علی السلام ته وویل زغوالم چې په دې خپل دوه لونو کې یو تا ته پني کا کړم خو په دې شرط چې تبا اته کال زما سره نوکری کوي او کولس کال دې پوره کړل نو د غستا خپل خوخه ده زه پتا سختی کول نه غواړم موسی علی السلام ورته په جواب کې وویل بس داستا او زما په مینس کې فیصله شوه په دې دوانو نیټو کې چې هر یو نیټه زه پوره کړم نو بیا به څه زیاتې په ما باندې نه وي او څه قول او اقرار چې مونږ کوو الله پاغه نگهبان دی انهم كانوا قوما فاسقين او حکم وشو چې وګرځوا خپل همسا نو سو وخت چې موسی علی السلام ولیدا چې همسا لکه د مار غوندي خوځيږي نو شا طرف ته منډه کړه او واپس هډو اون قتل حکم شو اے موسی واپس راشه او مې یریګا ته بالکل محفوظ یې خپل لاس دی گریوان ته ورننه باسا زلیدون کې براوزی به د څه تکلیف نه او د یرینا د بچکیدو د پاره خپل لاس ځان ته ورجوخت کړه دا دو روخانه نخې دي ستا د رب د طرف نه فرعون او داغه درباریانو ته د پیش کولو د پاره الله او فرمایل مونږ به ستا د رور په ذریعہ ستا مټي مضبوطی کړو او تاسو دوانو تبا داسې طاقت درکړو چې هغوی به تاسو ته هیڅ نقصان نشي در رسولې زمونږ د نخو په زور به غلیبه ستاسو او ستاسو د پیروکارانو وي اے نبی صلی الله علیه وسلم ته په هغه وخت کې نور پریوتی طرف ته موجود نه وي کله چې موږ موسی لا د شریعت دا فرمان ورکړو او نه ته په حاضرینو کې شامل وي بلکې د دغه نورستو ستاد زمانه پوری مونږ ډیر نسلونه راپورته کړی دي او په هغه باندې ډیره زمانہ تیر شوې ده او ته د تور په میدان کې هم په هغه وخت کې موجود نه وې کله چې مونږه موسی علی السلام ته په اول ځل आवाज کړی وو لیکن دا ستاسو د رب رحمت دی چې تا ته دا معلومات خودلې کیږي د پاره د دې چې ته هغه خلک خبردار کړې چې ستانه مخ کې ورته بل خبردارون کې نه دی راغلي اوس کچری دوی ستا دا مطالبه نه پوره کوي نو پوه شه چې دوی په اصل کې په خپل خواهشاتو پسې روان دي او د هغه چانه به غټ گمراه بل څوک وي چې د الله د هدایت نه بغیر بس په خپل خواهشاتو پسې روان شو بشکا الله داس ظالمانو ته هرگز هدایت نه کوي کوم خلکو ته چې د دین مخ کې مونږه کتاب ورکړې وو هغه په دې قران ایمان راوړي او کله چې دا هغه ته اورول کیږي نوای چې مونږه په دې ایمان راوړو دا واقعي حق دی زمونږ د رب د طرف نه مونږ خود مخ کې نه مسلمانان یو دوی وایي کچری مونږه ستاسو د هدایت پیروي اختیار کړه نو مونږ به د خپل ځمکې نه اوشړل شو آیا دا حقیقت نه دی چې مونږه یو د امن زی حرم د دوی د پاره د اوسېدو زی جوړ کړو چې هر قسم میوه ورته زمونږ د طرف نه د رزق په تور به حساب را چلیږي او ډیر داسې کلی مونږه تبا کړی دي چې داغه خلک د خپل ژوند پر روزګار باندې غاور شوی وو نو وګورئ دغه داغوی کورونه دي چې داغوی نورستو پکې ډیر کم خلک آباد شوی دي اخر هم مونږه وارثان شو وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا ستارب چې سغواړي هغه پیدا کوي او د خپل کار د پاره چې څوک غواړي هغه په خپل منتخب کوي دا انتخاب د دې خلکو د کولو کار نه دی الله پاک دی او ډیر اوچت دی د هغه شرک نه چې دا خلک کوي وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون يأتيكم بضياء أفلا تسمعون اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا تاسو چرته په دې خبر غور کړی دی چې کو چری الله در باندې همیشه د قیامت پوري تور شپه جوړ کړي نو د الله نه سیوا هغه کم معبود دی چې پتا سو برنا راولي دا د هغه رحمت دی چې تاسو د پاره شپه او ورځ جوړ کړل چې پشپه کې آرام حاصل کړئ او د ورځې د خپل رب فضل ولټوي خای چې تاسو شکر گزار جوړ شئ او یوم ینادیهم فیقول اين شرکائی الذین کنتم تزعمون ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين دا یو واقعیا ده چې قارون د موسی علی السلام د قوم یو سړی وو بیا هغه د خپل قوم نه باغی شو او مونږه غلا دومره ډېری خزانه ورکړې وې چې داغه کنجیانی با د طاقتور سړو یوې ډلې په مشکل سره اوچتول شوې یو ځل چې کله هغه ته د خپل قوم خلکو وویل مغرور کېږه ما بشکا الله مغرور خلک نه فخوي کم مال چې الله تعالی درکړي دي په هغه باندې د آخرت د کور جوړولو فکر وکړه او د دنیا نه هم خپل حصہ مه روا احسان کوا لکه څنګه چې الله ستاسو سره احسان کړی دی یو ورځ هغه د خپل قوم مخ ته په خپل پوره شان او شوکت سره راووتو کم خلک چې د دنیا د ژوند طلبګار وو هغه چې دی اولیدو نو وی ویل ارمان دی چې زمونږ هم هغه سوې کم چې قارون لور کړې شوې دي دی خو د لوی برخي خاوند دی الله وما كان من المنتصرين اخر دا چې مونږه هغه او دغه کور پزمکه کې ورننه استل بیا داغه د ملګرو یو ډل نه وا چې داغه امداد لراغلې وي او نه هغه په خپل د خپل ځان امداد وکړي شو والعاقبة للمتقين دغه د اخرت کور خو به مونږه د هغه خلکو د پاره خاص کوو چې هغوی پزمکه کې خپل لوی نه غواړي او نه فساد کول غواړي او ښه انجام د پرهیزګارانو د پاره دی او داسې چرته اونشي چې د الله آیاتونه کله پتا نازل شي نو کافران تا د هغې نه منع کړي د خپل رب په طرف دعوت ورکوا او هرگز په مشرکانو کې مشاملېږه او د الله سره بل معبود ته आवाज مکوا دا غنه سیوا بل معبود نشتا هر سیز هلاکې دونکې دې سیوا د هغه د ذات نه حکمرانی داغدا او هم هغه تب ټول واپس کیږي